يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قلوه وهم يعلمون سوره بقره اولی سکه اخیری سلورم باب شورو شپږ انواع خطاباتو بنی اسرائیل سره شپږ مکالمه وی اولا 62 آیات پوره په دې کې اته نعمتونه او دوه نعمتونه بیان شوي دویم خطاب 63 آیات نه بحثی پورې شروع پدې کې درې قباحتونه د مشرانو د يهودو نقض عهد هیل فی احکام الالهیه او قتل النفس یا ارتکاب د منی انه اتهام د بری بیا یې منس کې بیان د قسوت قلبی کو ثم قصد قلوبکم دا قسوت قلبی د علت وګرځاو درستو پینزو ډلو د پاره چې کشرانو د يهودو کې پینځه ډلې جوړې شي هغه پینځه ډلې د دې زنه شروع کړي افتت ماونا یومن لکم دا اول فریق او اوله ډله محرفین بالتحریف المعنوی تحریف معنوی دوی کېو معنا به بدلوله چې دوی به تاسو سره شریک یا ما تحت کارو کی ځکه د دوی دا خباستونه او دا فرقه چې دوی کې کوم موجود دي دوی ستاسو مرګرتیا او د حق قبولولو ته نه پری افتت معونا او دا تمه ترې لرئ چې دوی به تاسو سره په مرګرتیا کې ایمان راوړي دا نشي کې دوی نه دا تمه فضول او فتتمعون آیا تاسو تمه لرئ ایومنو لکم چې دی به ایمان وروړي ستاسو مرګرتیا کې یا لام اجلیه ده ایومنو لکم لاجل دعوتکم آیا دوی به ایمان وروړي ستاسو د دعوت د وجه نه وروړي یا ایمان لغوي معنی اعتماد او خبره منل افا تطمعون آیا تاسو تملره ایومنو لکم چې دوی با اعتمادو کی پتاسو خبر به منی ستاسو نه مې ولی وقد کان فریقن دیزنوز ڈلا وجه دادا چې وقد وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله دلته وقد كان كان ماضی د پارش نو د موسی علی السلام زمانہ یادای هغه وخت کې وقد کان او یقینا و په دوی کې فریقون یوړلا منهم د دوی نه یسمعون کلام الله چې دا الله کلام اوریده خو ثم یحرفونه بیا به تحریف کو هغه کې من بعد ما قلوه پس هغه نه چې خب پی پوی شو هم یعلمون دوی خب ویدل چې دا غلطه کو تحریف کو غلط کو نو دا د موسی علی السلام د زمانه نغه وخت کې تورات کې تحریف نه تورات خو صحیح ورستو تحریف وش نو مراد د دې کلام الله نه کوئی تور والا کلام الله کم چې موسی علی السلام بوتلیو وته وی منه کنه درو ورځم نه چې رالل دلته کنه خلکو تپوس کو ملکانو سردارانو سیوی او تریو الله خبره وکړي خو زه خیر کوم نه او کنه منه خیر گنجائز پکشتا ته ور تحریف یو داسې تحریف یې پکې وکړ خیر دی گنجایش پکې شته نو هغه کلام الله مراد دی کلام الله ثم یحرفون او یا دلتا دا کان چې دا دا د نفس وجود او ارتباط کلام د پار راځي کلا نفس وجود بس ارتباط کلام وقد کان فریق منهم دانا چې وایا دا بس په دې کې یو ډله ده بس ډله وقد کان فریق منهم په دې کې ډله ده یسمعون کلام الله دا الله کلام ووري او سم یو حریفونو بیا په کې تحریف کوي او یا کانا استمرار د پاره ده وقد کان فریق منهم یقینا د امیشنه د یوړل په دوی کې امیشنه ده هر دور کې په دې کې یوړلې یسمعون کلام الله دا الله کلام ووري او بیم پکې تحریف ثم یحرفونه بیا تحریف کوي په دې کې تحریف ربی ده نو معنا څه ثم يحرفونه بیا اړی د دې معنا معنی اړی اړول تحریف اړولو ته اړی د دې معنا من بعد ما قلوه پس تغینا پس تغینا قلوه چې دوی په معنا پوي شي خپوي شي خو معنا ولا بدل کی دوی چې دا کار کوي نه پويږي سه نه وي او هم يعلمون خپوي دي مليان دي خو تحریف کوي یا وهم يعلمون دوی خپوي دي چې دا معصیت او ګناه ده بلکې کفر ده الله کلام کې تحریف کوا دلته دا کلام الله چاته ویل شو هم تورات ته یو قول او دویم د کوی طول کلام ته نو دلته یو خبره علماء بازو چیړلې ده چې دا کلام الله اطلاق صرف په قران دی او کنا نور آسماني کتابونه هم کلام الله دی نو قران خدای دی قران ته کلام الله وی علوم القرآن کې خبره مونږ کړم بس مختصر ته مونږ لیکلم دا بیا وګوره چې کلام الله دی او د الله صفت دی او غیر مخلوق دی او قرآن ته کلام الله قرآن کې ویلي شوی دی حتی یسمع کلام الله قرآن کلام الله نور کتابونه کلام الله دی کني دي نو دا یو کلامی باس دی د علم کلام او د فلسفه قاسم نانوتی سے وی دا غرای دا چې کلام الله صرف قران دی نور آسمانی کتابونه ته کلام الله نه ویل کی دا, دا غرای او د دې جواب دا کوي چې دینه مراد کلام الله چې ویل دا تورات نه یاد دا خو کوئی تور خبره یاد دی ا کلام الله ولی ولی او اصل کې کلام الله هغه یی چی هغه باندې تکلم شي او هغه مسموعي دا صرف قران دی الله قاری دی او قران مقرو دی ولې الله قرات نه دی کړی حدیث کې نه راځي چې دا دونا زره کال مخکې الله سورته طه او دا سورتونه لوستیو فرشتو وي خوشحالي دی هغه زړونو لا هغه سینو لا هغه جبو لا ورا قران سو لسته شوی د الله قران مقرو دی ولې قاری دی نو ځکه کلام الله شو قران دا الله د شان مطابق په الله تکلم کړي او جنت کې به د قران د اخرت حدیث کې نه راځي الله بکای د قران بکای نو په دې اعتبار سره کلام الله قران دی او نور کتابونه چي دي ا کلام الله نو چې الله په خپل لوستي دي اټول مکتوب نو کتابت دا قرأ سره تعلق نه لري هغه مکتوب د الله وو خو مقروض الله نو دا یو مسله هغه چې له خو بهر حال نور علما اکثر دا وایي چې نه بس د کلام الله اطلاق په نوروم کیږي خود دغه ځای خبره مې کوله چې بیا د دې جواب دا کوي کلام الله نه مراد هغه دا کوهی تور هغه کلام مراد او چې کله د عام علماو جمهور رایش نو کلام الله بس دغه تورات او پای کې تحریف مانوي کو و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا دا دویم فریق او ډلا په دې کې دویم ډلا منافقان مفسدینو فساد کو منافقت کو مؤمنانو سره مرګري یو ځای شو وی ایمان راوړل خپل بلال نو الته به داغي مرګري او غیبا مشرانو بیا منې کولم و اذا لقوا الذين امنوا کله چې دی یو ځای شي هغه کسانو سره منو چې ایمان راوړل او قالو هغه ته وی آمنا مونږ ایمان راوړل د ایمان داوی اقرار کوي خو منافقانه و اذا خلا بعض ملا بعض دابا کشران رااله دلته به امن نامن نه وي او یا رب استاسو کتاب دا پیغمبر حق دی او استاسو د دې کتاب پیغمبر تذکرہ زمون کتاب کې امدا نو کشرو د خودونه نه پوي دا د بلاړ مشر مولوی صاحب استاد یا پکې یا با پخپلوي یا با دا وچی بل طالب بوله شکایت وک مولوی صاحب دې تلو دلته دوی نو دغه مشرانو مليانو بیا منې کول لاسه موه په خپل لاس کې ده دا چې تاسو وایې چې تاسو کتاب پیغمبر په حق دی نو بس دا هم ایله غلبه ورکړه کنه هم بزان غالب کړه بیا هم رک شونو دا هم د دغه اقرار نکو بیا موږ رکی کو مشریم ختمي او یادا چې تاسو ورته وایې چې دا پیغمبر او کتاب حق دی نو سبا له به ستاسو دا خبره د قیامت په ورځ د الله په دربار کې حجت او دلیل ونیسي چې وګوره دوی به وي او منوي نه پیغمبر نه من نو د مشرانو به من کړل نو دا دی فساد وکړه فساد به کاو نو اذا لقوا الذين امنوا کله چې دی یو ځای شي کسانو سره چې ایمان راوړی دی نو قالو هغه ته وی امن نه مونږ ایمان راوړی دی و اذا خلا کله چې لاړ شي بعضهم بعضی د دوی بعضی د دې دا کشران الا بعضن بعضو ته مشران مولیانو ته محرفین ته لاړ شي محرفین مولیانو قالو نو ورتوي د شاګردانو کشرانو ته بي وقفو او تحدثونهم آیا تاسو خبر او بیان ورکوي مؤمنانو ته بما پاغس آیا خبروي مؤمنان پاغس فتح الله علیکم چې بیان کړی دی الله تاسو ته په تورات کې تورات کې کوم بیان کړی دی نو هغه بیان اوس دي ته کوي دا سم کوي او فتح دلته په معنا دا بیان دی ها بیان کوي تاسو خبر ور کوي تاسو دیتا بیان کوي تاسو دیتا پاغه سچ فتح الله علیکم الله د په تورات کې بیان کړی دی د پیغمبر او د کتاب حقانیت ولی تاسو چې هغه ته دا بیان کوي نو دا غي خو به نتیجه دی لیحاجوکم لام عاقبت چې بیان وکړي نو نقصان بدوشي چې له حاجوکم به دلیل بونی سی پتا سو باندې به په دقه اتحدثونهم بما پاغما سره خبر دلیل بونی سی پتا سو باندې به په دغه خبره عند ربکم بنی ضرب تاسو قیامت کې قیامت کې با الله ته وی وګوره دی وی او منه نه یا قیامت مراد یا به عند ربکم عند ربکم عند بیان کتاب ربکم دا مؤمنان به دلیل نسی پتا سبحان دی به په دې خبره سره عند ربکم په وخت د بیان د کتاب د رب تاسو کې دیو سباله کتاب بیانې درس وکي بیان وکي وای به پرون دا غپلان کې يهودو مدرسې طالبان راغلي او غویم وی چې قران او پیغمبر په حق ده نو دا څه کوي تاسو خو د خپل لا ساغي لسور کوي حجت دا به سیاسيانو غټو مليانو دا کشران پویول به وقوف ما جوړيږي ځکه کشر خلی نه کله خبر وځي کنه نو دی په پوی کړه دا سه مکوي دا اوس فساد وک او یا فتح الله علیکم لیحاجوکم فتح به معنا د غلبه آیا تاسو بیان کوي د مؤمنانو ته بما دا غصفته الله علیکم چې غلبه درکړې ده تاسو له الله تاسو له الله غلبه درکړې الله غالب کړی دې د پاره تاسو ایت بیان کوي له حاجکم بین در ربکم چې دلیلونه سی تاسو باندې پدې سره پنيز درب تاسو یا په وخت د بیان د کتاب درب ستاسو الله تعالی غلبه درکړی دا اوس مشری زمونږ دا په مدینه باندې خلق مونږ لزی راځي چاندې شکرانه مونږ لروړي مليان مونږ ته وای او بیا با د مشری ختم شي او پتا سو به دلیل نیس افلا تعقلون آیات عقل نه لره عقل نه کارواله به وقوف م جوړي زجر صلی الله ورکه الله وی دوی دی د پیغمبر حقانیت د قران حقانیت تورات کې چې بیان شوی دی دی پټ کی خیر سو نقصان نشته الله وی زبه بیان ک دی پټ کا الله قران کې بیان ک اولا یعلمون دوی نه پویږي سو چې ان الله بهشک الله یعلم پویږي ما پاغه سبان یسرون وما یولنون هغه چې دی پټي او هغه چې دوی ښکارا کوي دی که څه پټی ښکارا کوي الله په عالم نه نو کو دی پټ کړل نو الله به ښکارا کی د دې په پټولو نه کی ومنهم میون دایدا سه وسم اهل بدعت باطل پرس حق مسله پټ کی نا پټ کی د وی جړ ټول عمر ودا خلق دغه سړان د کانی اغه الله پاک سه طریقې سره حق پرس پیدا کی ښکارا کی الله ویلی دي ته دا پته نشته الله خو خبر دی کنه ته پټه الله به د ښکار کولو سه تنظیم وکي خدا باطل پرسو اهل بدعت سو کی ځانو شرمای مسله پټه کی کنه نو بیا چې روسو خلک خبر شي بیا به سلام نه چي د بېمان را نه دین پټ کړو نو ځان له نقصان کی ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون دا دریم فریق امیان جاهلان بیل مخلقوم بکی دا یو ډله صرف د الله د کتاب تلاوتونه کول او نور په معنا مطلب نو وي دا یو ډلم بګي پیدا شي ومنهم بعضی پدی کی امیون امیان دی لا یعلمون الكتاب نه پویږي په معنا مقصد د کتاب الا امانیه مگر صرف تلاوت وینهم ندی دی الا یظنون مگر ګمانیان ګمان پسې اٹکل پسې روان وګوره د کتاب په معنا مقصد چې نه پويږي نو بیا د عملونه څنګه کوي تهجد کوي اشراق کوي نیک بزرګي کوي وېدا الا یظنون اسې اټکل پسې راغی بیل مشیخ نه هغه بیل مشیخ بیا څه کوي د خپل ځوان او د سوچ مطابق دینداری کوي پکې خطا مشي کړه نو دا صرف ګمان پس رواني نور علم نه لري بیل مشیخی دا ها لا يعلمون الكتاب ومنهم اميون اميون امي منصوب بسوء ام منصوب بسوی امی دتا امی ولی و یو منصوب امی بسوی ام ولی ده ځکه د مور نه چې ماشوم پیدا شي اول اول کنده په خبره نه پوي نو دقه سي امي ته امي ځکه وي مغه منسوب بسوي ام ده جټ ته علم نه لري مغه سنا پوي ومنه اميون امی شاته وای قران تعریف وک امی سوکی وی لا یعلمون الكتاب په کتاب نه دا امیش وګور الله دا امی تعریف په خپل وک دانا چې منطقونه او صرف نحوی ډېر یاد کړو په قران نه بګی دا مولوی صاحب دا مولوی صاحب نه دی اسی منطق یاد دی او صرف نحوی یاد دی قران ولا ټکی نه وایي لا یعلمون الكتاب عالم چاته وایي تبر استورایش د قران مثالونو متعلق وي سورې عنکبوت کی وتلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون قران او د قران په امثال وګي دغه مولای صرف په صرف نه هونو کی صرف نه هو علم نه ده دا د علم شرعي د پاره ذریعہ ده دا مطلب نه چې نه به وای دام جهالت ته چې لکه دې ضرورت نه صرف قران وای صرف قران ترجمه باندې خو نه کی ترجمه سر ودون شي چې عقیده به دې صحیح شي عمل به دې صحیح شي دین نه خبر شي خو کو عالم جوړيږي دغه شي نه بخامه خاوي خو مو وای په دې سټاپ نه چې صرف نه وي منطقونه سټاپ شي دا صرف نه هو منطق بلاغت و غیره دا خو د دې قران حدیث از دکړې لپاره و د فقې کنه مقصد ته په نرسې دی بس پلار کې ودرې دی مقصد ته به ځان رسې چې قران حدیث نو بس لا علمون الكتابي نسی دا نور یاران مدرسو کې به سبق وای فارغ بش مفتی بش غریب ته به د یو صورت مقصد هم نه معلومه نه به ترجمه ورځي لفظي ترجمه هم غریبانه الله نه ورځي دا کومه حال نشته نه د قران اهمیت شته نه ترغیب شته بلکې الټه منې کوي قران درسونو لمزه ترجمه لمزه دا یو معروف مشهور مدرسه ده د پیښور ان اکثر طالبان بازی نیم راشی داسې پټ غونته نی پریدي درس لا نه یو مرګری ما ته وی چې باقاعده چې کال ختميږي چټیا نه کوي نو باز استادان په کلاسونو کې طالبانو ته وی درسونو لبنه سه ترجمه ولا د دې په ځای صرف نه ویول لاړ شه او یا تبلیغ کې چیرې لاړ شي او بیا ته وعده دي او یو استاد یادو یا غوي امرګری راته کال به مخ کې وای سخ کال کلاس کې وی چې کوم سړی قران ترجمه لاله الله د خپې ماتي دا سمولا ده چې قران تلو د پاره د طالب سماتای خپې دا سه حال نو به دغه حلی چې ومنه امیون لا یعلمون الكتاب اسی امی فارغ شي قران سره تعلق نه لا یعلمون الکتاب ازمو یو مرګره خبره کوله چې وی یو جمعه ته یاد او یلتا امام راوسنو زمون سمرګریو موحدینو قران درسونو کې ناس ناغي وی چیرې دا درس شروع کی کن هغه مولوی شه بنن یوا سبا بل اخوا دی اخوا اخوا انن می معده باندې درد دی په سر می درد اوسګار دی قران درس نه شروع وی سپو زورونه چې شورې ک نو بیا به مخه ته ترجمه خوا نغه ترجمه نه وې درس کوله کا او لفظي ترجمه به وکړه نو بیا زموږ مرګري قران می نه زموږ یو مرګره ای مرګرو مشوره کړو یو ورګه چل وو سره وک نه یو چیرې مونږ ته خو در شروع ځان لدا خو ها سبب ته شروع نو چې دا شروع کدا چې پوره توره فاتحه ترجمه وکړه موته چې خلاصه چې خلاصه پکې لاسي دا هري او مولو مفتیو د حل لا يعلمون الكتاب ولی زکه ولا قران نه ورزي چې هغه ټول عمر طالب تزين کې دایخي چې قران مو آئے او دا قران آسان کتاب دی دا قران چې دی کنه صرف نه وی ګران شه دی زده کې چې دا می زده کړ قران باندې پخپل درش په خپل ورزي شړي له قران نه سر نه دې په خپل نه زده کیږي او قران دې په خپل زده شي اسانه خبرې نو دقه سه حالي امیان لوی شلا علمون الكتاب ومنه امیون بعضی پدی کې دي امیان لا علمون الكتاب نه پويږي په معنا او مقصد د کتاب امامه حکومت او امامه د مولیانو چې کله حکومت دي صوبه کې نو زمونږ د علاقې کې دې طرف ته یو ایم پی ای پاس شوی اخو بس سي هوا و د کتاب کنه هوا لوزي کله پاکستان کې کله د کتاب هوا راشي او کله د بیٹ هوا راشي کنه نو دا کتاب هوا کې غریب مو وته ایم پی ای شو نه مخکې سي سیاست سره سبل سره او عقیدتن خو زکه چې داسې خاندانی اهل حدیث غونته ناغا هم ایم پی شو بیا بګرځیدا بیا یو کمیټی دی حکومت جوړ کړه نصاب تعلیم لپا چې دا نصاب تعلیم سمو اې د پر کمیټی وا په کمیټه کې زموږ د علاقې د ایم پی ایم ماغش هغه بیا ما پسې راغې مرګر ته چې مفتی صاحب سټې می چې وخت وی چې ما سر کینی زو سره یو سو خبرې کو راغه خبره اترې وکړې بیا ما ته وی چې مال به شیخ صاحب نم وخت لې پنځپیر طیب شیخ صاحب اسرم زه ملاقات کوم ما ښا خبرې شروع کړم مې سوې دغه سي چللې مو چې دینو کمیټي جوړه شوې د حکومت او پای کې زما غشتم نو په دې خبره شروع و چې نصاب څنګه صحیح کو دي سکولونو می سکولونو وی چا یو وی چا بلې ما وته وی آسان کارو کې ترجمه پکې واچوي د قران ترجمه قران وخای د لکانو ته بس ارسه به ایزده کی هلکه عقیدتن موحدو وی چې ما دوی کنه وی یو مفتی سے پکې ناستو غټ سړی نو مين عالم د پیښور ډیر غټ سړی یا پکې ناس وې دا سرانیخ شو پما دا تاسو وې پلان کې سه مې چې ولی مونږ په مدرسه کې طالبانو ته ترجمه نه خایو ګران کتاب دی او تی سکول والا ته خې هغه مفتی کو نو مواغشتا سوې چې خو دا دوی دا داسې حل دا داسې لوخي دي نمونه پښتو متل کندو کې نه زیږي او حل ادا ده نو وی ما وته وی چې زه خو نور سبانه نه پويګم امي دې کنه مولا نه ده زه په نور سره نه پويګم خو تاسو وای چې نشي ز کولې ګران زه تاسو خپل علاقې ته بوزم انته زمو یو مفتی صاحب دې زمانو وی واغش او زه پیژندم هغه مفتیم زه پیژندم زمانو وی تواغش هغه خو دغلت درس کوي او ما خام کې درس کوي سکول کالج لکان راځي ای تی زده کړه کوي هغه جیب اتفاق دا شو شو چې زمون مرګري درسونه کوي خوښه نو زمون یو انجینیر صاحب دی قاری فهیم مرګري بازه پیچ دا قران حافظم دی قران خړ یادم د ترجمه او تفسیر سره قابل سره انجینر دی او بیا امریکای ته تل ولته نه انجینرینګ کې پی ایچ ډی کړی دا نن سبا پی ایچ ډی ډاکټر هم نه ناغه به درسونه کول نو داغه والد صاحب هغه ایم پی ایس سر کې ناسه پاسې ده ناغه خپل دفتر کې چې کله ایم پی ایس شنو وی چیرې دا شو کو چې درس شروع کو نو ما ته قاری سره درس مې شروع که خبره الکانه سي فضل ناشتي غب شپ لګي یو آیات پکې وایا اپ کې داغه دفتر کې درس شروع کړو د قران ندیم وته وی چې نور نیم خبر خو یو انجنیر شاګرد دی مولا نه دی او زما په دفتر کې راځي درس کوي تاسو کتاب قران ګران دی نه ځکه انجنیر یې ذکر د خلکو ته درس کوي یما تاغه مفتی صاحب سوي قران دونه ګران کتاب دی مونږه مدرسه کې طالبانو ته نه خو او ته اسکول کالو جانا تا غه نو دغه هلی چې طالب ته نه خي نو منهم ميون لا يعلمون الكتاب لويش فارغ شي قران ترجمه نه ورځي نو منهم اميون بعضی پدی کې دي اميان لا يعلمون الكتاب نه پويږي په معنا او مقصد د کتاب الا امانيه د اماني سو معنی کوي مفسرین یو معنا دا اماني اقاویل کاذبه درو اقاویل کاذبه درو خبره بحر المحیط دا معنا کړی اقاویل کاذب کاذبه نه پويږي پرې کتاب باندې الا امانیه مگر د درو خبره درو خبره ول ورزین ور په کتاب نه پوي بحر المحیط وایي قران باندې نه پويږي کتاب باندې الا مانیا مگر د درو کیسې کہانیانې چې د مولیانو مشران نه اوریدلې دي او یو بل ته نقل کوي اوس هم دغه حالي بدعتانو دا کاری کنه په منبر بکینی سبوي دا قیسی میشه به شروع کړي دا یو بل نه ځکه به دا قیسی کوي قران ولا نه ورسي لا علمون الكتاب دویم امانی ویل کیږي بے دلیل خبره ته نه پوي په کتاب نو چې کتاب سر نشته نو الا معنی بے دلیل خبره کوي سرخ پینی معلوم بے دلیل لګیا هو درېمه معنا د تلاوت تلاوت تم وي لا يعلمون الكتاب نه پويږي په معنا مقصد د کتاب الا امانیه مگر صرف تلاوت تلاوت تویل کی دا معنا زاد المسیر کړه امانی په معنا د تلاوت او ای ننم دا حل ده امت تلاوت له حضور ورکړی دی خدای الله د کتاب په معنا مقصد نه دی پوه تلاوت ډیر کوي تلاوت منه نه دی تلاوت بکې خو معنا به هم یزده کې دیو جن ابن قیم رحم الله وای چې د قران پاک ګڼ حقوق دي یو حق علم دی خو علم دو اړخ دي یو الفاظ د معنا دواړه چې یو ځای شي دا د قران علم نه الا معنی صرف تلاوت ولا ورزي او دغه امانی په معنا د تلاوت د عرب اشعارو کې استعمال حسان رضی الله تعالی عنہ یا ابی ابن دا کعب ابن مالک رضی الله عنه دواړه شاعران دي اې د عثمان رضی الله عنه مبارک ویلو چې کله غشید شوی قران وی تلاوت کو باغیان رالل کور باندې ورختل او د قران د تلاوت د پاسه 80 سالا بوډا خلیفہ شهید چا سبایانو شیعاګانو د دې پلارام پلار نیکه دا شیعاګانو ناغوي وی تمنا کتاب الله اول ليله واخره د الله کتاب به د شپې وی اول اخر کې تر دې د الله د کتاب د تلاوت دومره پابندو چې لاقیه حمام المقادری بس الله سره ملوش ملاقات وش نمانی په معنا د تلاوت نو تلاوت ته ویل کی نو نه پویږي دی په معنا مده مقصد د کتاب الله مانیه مگر صرف تلاوتونه او یا بعض قاریانی صرف قری کوي او نور په مطلب ځان نه خیرت خ خبره ده حفظ خ خبره ده خو لیکن دا چې قاری صاحب ځانې په مطلب هم پوي کچې د مانځ کې سویم نو الفاظ نیغی خو لیکن په معنی ځان نه پوي الا امانی او یو بل معنا هم پکې کوي امانی صرف عبادت ته وي امنیه لا یعلمون الكتاب د کتاب په معنا مقصد نه پويږي الا امانیه مگر صرف عبادتونه کوي عبادت له زور ور کړی د علم ته توجه نشته معنا مقصد باندې ځان نه وینهم ندی دی لا یظنون مگر ګمانیان ګمان باندې روان یاله کچې لم نشته نو بیا دا دین دین څنګه کوي هغه دا ګمان دین دی بس هسه خپل د ګمان باندې روان دي نو سبا د دین ښکاری حاصل داس وګوره دا دا په فروع کې په خپل خواهش او درو پس روان دي او په اصول کې د ځوان تابع دي دواړه باطل دا دوه خبرې کړه فروع کې خواهش ده عبادتو کې دروغ او خواهش او اصول او قاعده کې سره اتباع ځوان دی نو عقیده کې ځوان کار نه کوي ولی عقیده څه شی دی قطعی شی دی یقیني دی هغه له دلیل قطعی به کوي دی په عقیده کې ځوان پس روان دي دا اوسم اهل بدعت داسې کوي عقیده و پیش کوي دا عقیده دا دلیل په سره ضعیف حدیث یا اخبار احاد خبر واحد خو ځونی ده ان عقیده ثابتېږي قطعی نه ثابتېږي قطعی یا کتاب الله ده یا حدیث متواتر یو سوال پیدا شي چې خدا همغم ډېرو عقایدو په بیان کې خبر واحد حدیث نه پیش کو ها خبر واحد پیش کو اکثر کې دې خبرې خبر واحد پیش کو توحید خبره کو پای کې خبره واید حدیث پیش کو یا ساته یو ثبوت ته یو تایید ده ثبوت به قطعی وی او تایید بیا په اخبار احادو کې دیش نو بهرحال دی په عقیده کې انهم الا یظنون او په عمل کې الا امانی صرف خواهش نو فروع کې په خواهش روان دي او په عقایدو کې په ځوان روان دي دواړه باطل چې والی په دې سره دا دنیا معمولی فانی معمولی او حرام فویلون بس هلاکت د لهم دی لرا مما دا هغه سوجه کتب تیدیم چې لیکي د دی لاسونه وویل اللهم او هلاکت د دی لرا مما دا غسن یکسبون چې دی کم کسب کوي کسبم غلط شروع کړی دی د کتابت غلط د وجنم هلاکت او تبای دلتا ویل ویل درې زله ویلې زمانه درې دي کنه ماضی حال او مستقبل یعنی داسې خلک چې تحریف کوي خپل ځان نه کتاب حکم لیکي د دنیا د لالچ د پاره لیکي نو دا هلاکو هلاک دی او هلاک بئی دا تبا خلق دی دلته یكتبون الكتاب ویدیم کتاب نه هرا دیا کتاب دی هم تورات ابه لیکه او یا کتاب په معنا د مکتوب دی حکم ته مراد لیکي حکم فتوا فتوا بس فتوا به ولیکره حکم به ولیک خو به ایدیم په خپل لاسونو په لاسونو خلک لیکي کنه ولې څوک په خپل لیکي سي به ایدیم مطلب یعنی د خپل خواهش نه دا مطلب به دی په خپل خواهش او ثم یقولون هذا من عند الله خلق توی دا د الله تر طرفه دی دا د الله حکم دی دا د الله د کتاب مسله ده یا به تورات کې دا سکول فیصله به کولې سوق بول راغې لا مثلا غلې کړو را بغه سیب دا غلا سه حکم دی یره لاس کټ کول غواړي تورات کې یره مولوی صاحب څه چل بو نشي ززه زبل کتاب وګورم سبا راشه چې سبا براغه تورات کې به حاشیه باندې لیکلو دا ده یكتبون کتاب بيدیم یره کدا سي عزتمن سړی کنه نو بس دا سي مخونه تور کې خرمانه سور جرمانه ته والے دا چل به وک هغه حاشیو باندې ولیک زمانہ تیرېده تیرېده چې بل نسل راغی حاشیه متن ترا کوزې کړي تحریف داسې وش تحریف دې طریقې سره وش لفظي تحریف یا به فتوا ولیکلا او وی به چې دا هاذا من عند الله دا مې د دین او د شریعت مسله ولیک دا اوسم داسي فتوا ځان نو لیکي کنه غلطه فتوا د خپل مفادو د پاره او وی هاذا من عند الله مې ته شرعي مسله بیان کړ عوام هم وی کنه مړ وی علم دریاب دې دا هم چرتا ها پکی دین کې بئی الکا علم دریاب دی دین دریاب دی خدا سے دریاب هم نه دی چې نه سر معلومی او خړی وبئی او سپینی وبدی او حدود معلوم نبی علیہ السلام نو فرمایله ترکتکم علی ملت بیضا لیلها کنهارها دا سه ملت باندې مې پرې خو چې دا غې شپم دروازه غونته روخانه ده پټ پټ ډوب پکې نشتا ښکار دی انسو ابن قیم رحم الله لیکلی دی پا اعلام الموقعین کې اعلام الموقعین دا کتاب دی مفتیانو لیلی کلی دی ها مفتیانو اعلام الموقعین پای کې د فتوی متعلق وای چې کله یو مفتی یو مولا فتوا لیکي او د دا حکم لګئی چې جازا لا یجوزو د څه مطلبي د چې وی جازا نو د دراصل په الله حواله ور کوي چې دا شی الله څخه کړی دی جایز کړی دی فتوا آسان کار نه دی او کله چې دی وی لا یجوزو نو مطلب دا چې دا الله نه دی جایز کړی حرام کړی دی دا په الله حواله ده دا ګراني خبري دوی ځان نه غلط حکم لیکي او بیا سوي هاذا من عند الله جازا په الله والا ورک نو ځان نبی لیکلو حواله وي په الله ورک نو یا به کتاب کې تحریف کاو یا به مسله غلطه لیکلا سلا ویلی اشترو بی سمنن قلیلا دنیا دقه وچاندا شکرانه مال پیسہ د قشی دی د پاره فتوی بدلیږي را بدلیږي اقبال هم وی کنوی خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق فقیحان حرم چې حرم ته نسبت ته مسلمان ځان ته وي هغه فقها وي څنګه به توفیق شو ځان نه بدلی او قران بدلی قران بدل کی فتوا بدلې کی لیشترو بی سمنن قلیلا فیصله به دا سه کولې لیکل به دا سه کول فتوی به دا سه ور کولې چې پای باندې وګټي وزای بوله سره رشوت پیسې ورکړې او د الله کتاب او حکم او مسله به بدل شو فیصله لیشترو بی سمنن قلیلا مونږه مولوی صاحب دا راته خبره کول او زموږ یو مسله رااله تربورانو سره د زمکه زوړ کیس هغه یو ځای بل ځای نه فتوی وی وی چې نه دا نه مونږ هغه نه مونږ او یو غټه اداره یاد کړوي الته بزو مې سید چلته بلاړ شو دای مفتی صاحب لورو سرکینا سو بیان خو مرکه وی بیا وسر زکینا سما په خبره پوي کړ چې نه بالکل دا خبره ساسي همدا سي دا بما ته سي عبارتونه وی ما چې وګره دا مسله د دان زمانه دا د مخ کې تقسیم شوی وی سي خو بیا سوخ بعد مې چې قتل بل مجلس کې نوې د سړی رویه بدله خبره بیا بل شان کولې دای په حق کې کولې وی بیا راته چوي چې دی مفتی صاحب لا سيو سامه سيو سم کنه نو دا حل دی چې د مفتی فتوا په څه بدلی پر رشوت او په ورکړه راکړه ما ليشترو بي سمنن قليل او سم دا لوبي معمولی دنیا سمنن قلیلا قلیل معمولی دنیا یا قلیل په معنا د فانی دا دنیا فانی دا دنیا حرامه نو فویل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون وې دا لاسونه د مات شي چې دا غلطه فتوا دي کړي مطلب ده کړه دا کم کسب شروع کړي د کاروبار د ډېر غلط کاروبار شروع کړ الله دین خرڅي حکم بدلی او باغی باندې خپل خېټه پالي وقالو لن تمسنا النار الا اياما معدوده پینزم فریق مخصصین لانفسهم الجنه ځان له جنت خاص کول او د جنت ټیکدار ځان ته وي جنت خدای خو زمونږ دی بس مونږ د جنت ټیکداري وقالو وی دوی لن تمسن النار هرگز به نرسی مونږ ته اور الا ایام معدوده مگر ورځې د شمیر سو د شمیر ورځې ابیو او بیا واپس جنت ته راځو اول خزونه جهنم ته او کولاړم نو یو سور ورځې دې څه مطلب یو مطلب عام داو لکه نن سبا چې زموږ د عام عوامو دا خیال بس ہے جنت کلمه ویلې د جنت ته بوزو او که چرته جهنم ته لاړم شنو بس لګ وخت لوي بیا به جنت ته راځو نو کوي شرک شرک اخوه د الله کتاب کې رد بدل کو د جنت ته می ساتلې او یې بس داسې لګ وخت ویو نو ولې د جهنم لګ وخت ولې اسانه خبرې دي یو سکند هم د انسان د برداشت نه انسان خبره ده چې زبس خیر بیا خو برا شو کنه برابر به دي کی بیا برازي اساني خبري او یا داوا چې ایام معدوده دا د دوی غ د سخی عبادت ته اشاره لار نکي شرک کړو نو وی چې جهنم تاول زونه او زاغه شرک چې پلار نکه کړی دی کنه هغه سلوي خورزي چې موسی علی السلام التاو نو ذا الا ایام معدوده مگر ورځې د شمیر بس سلوي خرز جهنم ده او سلويختی چوشنو بیا بچر ترازو بیا با جنت ترازو وګوره د سلوخته تصور د يهودو نه راغله چې حلم وال هندوانو کې بیا راغله هندوانو کې مداسي دیم دا وای چې دغه سي سلوي خرزبات بس د ازاد شي نو دوی دا عقیده و الا ایام معدوده روزي د شمیر نو دا سلويختم باندې دا خیرات و غیرت دا تصور اصل د هندوانو د يهودو دی کتاب دی دی هندستان د کتاب الهند د غلی کله ده سو البیرونی البیرونی دلته راغلو نو دې ملکونو باندې راغې نه دلته بیا کتاب لیکلې حالات ویلي د هندستان نه کې لیکلي دي چې ما اول ځل دا شی ولید هندستان کې هندوانو کې او د هندوانو نه اثر مسلمانان راغسته دي چې مړیوشي نو پاغه ورځ په دریم ورځ افتباد او سلوي خرزه بعد د بسې څه کوي خیرات کوي د هندواني طریقې دي رسمونه دا شاه عبد العزيز هم لیکل د هندواني رسم رشید احمد غنگوی رحم الله فتاوی رشیدیه کې د دې درېمې سلوخته و غیره تاسو شوی دا وای د هندواني رسمونه د هندوانو راغلي دي مسلمانانو دا د خاصو ایامو خیرات دا دین شریعت کې نشتا چې په درې مې کا او خامخې په هفته بعد کا او جمعې پښپ کا او دارنګ سلويختی کا خیرات مړی پسې کینو زموږ د السنه جماعت پنیز باندې ایصال ثواب رسی اغا ک مالی وی او ک بدنی وی زموږ پنیز بدنی مرسی تلاوت دیو ک خیرات دیو ک نفل دو رکعاتو کا ثواب ورپسې وبخ سګدا خو لیکن دا چې د هغې د پاره دروازو تخصیص کول یا ول نومې خصل دا زمون شریعت کې نشته دا زمون دین او شریعت کې منع ده په دې به خبره بیا بل ځای راشل تبو خو بهر حال دا تصور دا سلوخته و غیره اور دا يهودو نه راغی الا ايام معدوده څلوېښت ورځې بعد بس بیا به آزاد دوی مې څلوېښت ورځو پورې سزا بس څلوېښتي چې وشوه که نه بس بس دی څه شو جنتي شو خیراتو شو نو بس او بخلیش الا ایام معدود قل التخصم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده الله رد کوي دی وی جنت زمونږ ځای دی جهنم د نزو قل ورته پیغمبره تخصم عند الله آیا تاسو اتخصم عند الله عهدن آیا تاسو اغست دا کړه دا الله سره عهدن سوادا ولې الله سره وعده ده سره چې تاسو جهنم ته نه ځو جنتیان به یې عهدن احد یا وعده نه مراد د توحید احد ده د الله د توحید قل تخصم عند الله احدا آیت تاسو پورا کړی دا الله سره وعده د توحید توحید وعده پورا کړی داس چلن تمسن النار دا خو په توحید سره لن تمسن النار ابن مسعود رضی الله عنه وای معلم التنزیل نقل کړی چې احد نه مراد دلته توحید ابن مسعود وی اے التوحید مراد د احد نه توحید دی او ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول روح المانی نقل کړی دی احد نه مراد ام توحید او ایمان الایا د آیات معنی دا شوا قل اتخذتم ان الله احدا اي هل قلتم لا اله الا الله تاسو لا اله الا ویل دي کویلی خو ټیک د فلن یخلف الله وعده الله بیا خلاف نک ام تقولون ام په معنا د بل نه نه وعده نه د الله تعالی سره بل تاسو وای بلکې تاسو وای الله په الله باندې ما خبره لا تعلمون چې تاسو په نه پويږئ هغه خبره کوي چې دا غي باندې تاسو سره څه دلیل نشته نو دروغ وای بلا دا سینه ده دی وی لن تمسنار اور ته بنزو نو بیا مو توحید واده پوره کړی توحید خو پوره نه ده چې نه ده نو بلا ولی بنځه من کسب سیئتن چا چې کړی شرک سیئه مدارک والا د ابن عباس قول نقل کړي سیئتن شرکن سیئتن شرکن چا چې کړي شرک واحاتت بی خطیتو احاتت بی خطیتو څه مطلب ده چا پیر شوی به په د باندې خطیتو د دا ګنا ګنا چا پیر شو د زړه نه زړه بن شو نو ختم القلب ته اشاره شرک کړي ده خو بیا ختم القلب راغله ده نو بس د خو بیا د بخلو قابل نه ده یا داسی وایا واحاتت بی خطیته شرک کړي خو چا پیر شوه ده په دبانې خطیه او تو د دا ګنا اے احات به شرکه ابن کثیر وای احات به شرکه مطلب دا حضرت سے وای مولانا حسین علی الوانی رحم الله بولۃ الحیران امانه کړی واحاتت بی خطیتو اور اس کا یہ جرم اسے اسے لے ډوبه یعنی دا جرم د تبا کی یعنی د دې جرم سره سره دنیا نه څه شو لاړ احاتت بی خطیو دا معنی اډو توبه اونويست ولیک شرک کړي توبه واسي خو معاف شو کنه ولیکن دا داسې شرک دی چې احد بی خطیته دنه ګیرا چولې دا تر مرګ پورې په دې شرک او لاړ دنیا نه نو اوس دا سړی قابل معافی نه دی به خامخه جهنم ته ځي نو فولای کدا کسان اصحاب النار اور والا دی هم دی وفیا په دې اور کې خالدون همیشه شرک کړي د معافی نه دا غوست والذین سروز بشارت دا مخ کې او دا تخفیف او بشارت ته تتمه د خطاب و والذین کسان امنو چې ایمان راوړو عامل صالحات عمل یو کنه اولایک دا کسان اصحاب الجنت جنتیان دي هم دی او فیا په جنت کې خالدون همیشه و اذا خذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله دا دریم خطاب و ایتیانهم بالنواهی اوامرونه انکار کوي او نواهی کوي یعنی مطلب څه شو دینه الټا کړي دی دا مطلب دینه الټا کړي دی غټ قباحت د کولو کارونه نه کوي او د نه کولو هغه کوي دا دین الټا کول شي په دې خطاب کې بد دی دقه دین الټا کولو خي انکار د اوامرو نو ایتیان په نواهیو وای دا خزنا میثاق بنی اسرائیل ابو خی دا اوامر او نواهی په دې خطاب کې دي ساوامیر دي سنواهی وزل قربا ولیتام المساکین یو امر دا دی والدین او خپل خپلوانو سره احسان دویم امر وقولو للناس حسنا دا دویم شو او دریم واقیم الصلا سلورم واتو زکا دا سلور اوامر شو خدا سلور نه کول نه والدین خپل خپلوانو سره احسان کو نه خلکو ته د احسان خبره کوله نه موس پابندی کوله نه د زکات ثم تولیت خلاف یو نو سلور اوامر او سلور نواهیش دین الټک و اذا خزنا کله چې هغه سوم غ میثاق بنی اسرائیل مضبوط وعده د بنی اسرائیلونه په جبه د موسی علی السلام یا په تورات کې تورات کې شوی دا یا د موسی علی السلام په جبه شوی او او وعده دا و چې لا تعبدون الا الله عبادت او بندگی بنه کوي سوا د الله نه د بلچا دا سوای وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِأَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ بِأَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ دا نهي ده مدارک معنا کوي لا تعبدون الا الله الا تجلون الالوهیت الا لله الوهیت او خدای به صرف د الله لا تجلون الالوهیت الا لله ابن کثیر معنا کوي لا تعبدون الا الله اے فامرهم ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا امر وتداو چې عبادت به خالص د الله کوي او الله سره په دې کې څوک نه شریک خود وی شرک شروع د دې آیت دلان نیم تفسیر روح المانی والا د عمر رضی الله عنه قول نقل کړی دی چې مخکې مونږ مخکې بنی اسرائیل کې ویلو او ان بنی اسرائیل قد مزاو بنی اسرائیل لاړل وانتم تعنون بهذا یا امه محمد اوس مراد تاسو یې ده دي خطابات تاسو پارم دا خطاب نو دغه حکم زمونږ تم دی چې په دې اوامرو به عمل کوي او دین واهیونه بزان ساته دي ته وی شرک بنه کوي لا تعبدون الا الله نو دي شرکو وبالوالدین احسان اصل دا سره واحسنوا بالوالدین احسان خېګړه کوي د مور پلار سره احسانن په خېګړه کولو وبالوالدین احسان احسان والدین سره سره خپل خپلوانو سره یو احسان قولی دی دویم احسان فعلی دی او دریم احسان مالی دی دا درې وړه احسان بې والدینو سره بمی او خپل خپلوانو سره قولی منه خبره نرمه او فعلی احسان فعلی دا ده خدمت وغیرہ کو او مالی احسان دا ده د وس مطابق په مال لگا او بل احسان دینیم ده ا دینی دا ده چې وبال والدین احسان مور پلار سره احسان کوي احسان سره ادا چې دین وتوخه عقیده نه دی زده شرک کې مور پلار مبتلا دي نه ای کوشش وکړه شرک نه بچ کړه ځکه دنیا خو به ختم شي خو آخرت عذاب به همیشه نه ولې ته دا خوخه چې زما مور پلار همیشه جهنم کې د شرک د بچ نو دین بیان کا عقیده وته بیان خو طریقې ا طریقه بسی وبالوالدین احسانا د احسان په طریقه وای انا چې ورته مشرکه کافره دا طریقه نه راخه د احسان په طریقه وای دعوت بیا خپل اصول نو په نرمه سره با په طریقه او آداب او سره به دوی ته د توحید مسله خودل غواړي شاپور شیخ رحم الله خبره کوله وای زما والد صاحب یو خو خپل د خان زوی دغه ته خان مولوی صاحب وی کنه مشران ټول وته خان مولوی صاحب خاندانی خانان پلارم ډیر لوی ملک او خانو نوې چې ما علم کو مسله باندې پوه شم پلار مې نو پوه ما به چې دا خو پلار سره احسان دی په مسله پویول غواړي خو پلار زماله کا غټ حیثیت والا هغه سر خبره چرته چا کولې شي نو ما به دا سکول چې ما با د شپې ورلم چاپی به ولا کوله وی موټ ته به مې وته قتل کنه نو چې کله ودا چې موټ خو طبیعت نه دا سرورو مسله شورو کله به کوم خبره دا چې بد غصه به شو بس بغل شو به ما وته سنه بیا دا سینې په دې طریقه مې بلار په مسله پوي او یا به مال چا څه تحفه و غیره راوړه کنه نه به پلان لا ورکړه وای چې په دې طریقه زمانه متاثر شي نو په دغه طریقه ما رور اور پلان جوړ وې کیسه کوله وې ما پنده کې قران ویلې او پنځپیر کې مينو ویلې پنځپیر شیخ سر می تعلق نو دا زموږ د مشران شیوخ اکثر پنده کې اول وی دی بیا د خوراغلی دا شیخ عبد السلام صاحب پنده کې قران ویلې شیخ القران رحم الله نه پنځپیر کې صرف د دې وړه دورني دغه دوره کړې نور اصل شاګرد هغه د غټې دورې کابلګرام شیخ رحم الله غټه دوره پنځپیر کې نه دا کړې غټه دوره ټوله پوره د رمضان شعبان د په پنده کې کړي او بیا روستو چې د پنځپی درالم نو بیا مې وسر دا وړې وکړې او دا غي وجه دا و چې ما به درس کو روزه کې نو شیخ ما ته وی چې نه درس کوا بس اختر کې راځ نو بیا مې نه دورې وسره دا وړې کړې پنځپیر کې شاپور شیخ هم داسې غړې دورې لته کړې وړه دورې لراغره زاړه مشایخ سونه چې دا اکثر دا د شیخ صاحب رحم الله د واړو دورو شاګردان نو یې پنده کې مې قران ویلو نو پنده کې دا کارو چې هغه با توحید مسله باندې ډیر زورو او دلته چې براغه نو دلته به د سنت په مسله مسره زور شو نو ایبار حال هغه پندینا زرا غلم مدرسه وا کار کې د خمای شیخ القرآن سره تعلق نو یو کال پروګرام هم کونو طالبان وی چې شیخ القرآن پنځپیر شیخ براورو امام ته چې خو بنه راځي ځکه چې هغه بدنامو نه زما سر تعلق هم نو بدنام زم بدی ملکونو پنځ پیری دی او دانه منی واغه نه منی وی ما وته وی چې نه غخو نه راو خو ډېری مسلې جوړی شي و زما د طالبانو مسله وا اخر مې پلار خبر شو وی چې خبر شو ما ته وی چې مولوی صاحب دا څه چل دی مې دا طالبان وی چې پنځپیر مولوی صاحب راولو زه وته هم نه برازي مسلې به جوړ شي وی ما ته پلار وی ډېر خيارو ما ته وی چې ته مولا یې ما چې آو چې مولا ریوالا چې غلط وي وته دا دی غلطه او که صحیح وي منه کا ما چې لکه دا خبره غو صحیح ده وی شیخ القران رحم الله بیا مراوز وسغه بیا الته بیان تقریر وکړای نه بعد وی زلاړم بیا مې چې دینو پنځپیر کې وړه دوره وسره وکړه خبرم دې پورې کوله چې چل دی دا به مشران نه زده کوي ښا ځکه زمم چلونه مشران نه زده کوي کشران نه زده کوي او په بل طرف روان کی اب جذبات د توخه یو طریقه به نه خي سونه چې دی وخت کې زمون شيوخ سپینګری موجود دی او برای راس د شیخ القرآن غلام الله خان رحمه الله د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله شاګردان دي دا غنیمت وګڼئ دوی ته لږ داسې ورنږدې شئ دوی نه د دې خبرو ته پوسونه کوي ښه چیرې جی دا مسله د یو طالب دا وی بل دا وی یو مولا دا وی زمون سم موقف ته تا د شیخ القرآن نسوري دي نو که یو سړی ځان ته شاتی وی نو خپل فکر به دغه مشران راځي او کنه شاتی نه ویره چې سکه کوي دغه سر به زمون سکار خپل مخ دی ونیسي خو کو ځان ته شاعتی وي او سبل سو فکر را ان نه باسي نو دغه ته مونږ نه پریدو ښا شاعت خو مونږ نه خرابوک شاعت خپل روخ دی او هغه روخ چا سره دی دقه بانیانو سره داغه نه بعد چې کم سپینګری سو موجود څه وفات دي الحمدلله غي سره هم زمون تعلق او صحبت او ساجي شاګردي الحمدلله مون په ځان پوي کړي خدا دا چي نه ده دا انتشار فکری ولې پیدا شي چې مونږه خبره د کشر نه لو مشر نه نه لو یا د کشر هم نه واله خو هغه کشر چې هغه د دې مشرانو په صحبت کې یقیني ناشته ځانې په پوي کړي او د مشر خبره کوي دا خبره خپل نه چې د خپل مونږ د خپل تحقیق لکه خپل تحقیق ځان سر جیب کې کېده دا مطلب نه چې په تحقیق پابندی ده تحقیق علمی جدا شی ده خو په جماعت کې یو خبره سړی یو فکر یو خبر رانه باسي نو دا به د جماعت دایره کې صحیح نه ابا دغه روخي د مشرانو هغه عین باغستل غواړي ډېر مسلې ما نن سبا دا سه انتشار والا جوړی شي وی دی فکری انتشار نه دی کی رجوع سره مشرانو دو کی مشرانو نه چلی ځکه ځکه هغه په دې میدان کې اول نه دی داغه بانیانو سره پاتې شي وی دی او بل دا, دا چې اوی چې سونه قربانې ورکړي دی او دای سومره علم دی دای سومره تقوا ده دای سونه بصیرت ته هغه زموږ عشر عشیره مغه ته نه دي دیو جن هغه کار کړی د میدان کې ای پوي نن سبا مصیبت دا ده چې زمون د کشرانو دا خیال له جوړی نه پويږي او بس هغه پويږي هغه پويږي نو خلک هم پوي کړل او هغه پوي ما نه پوي کړل آیا خبره ته وګم نه او دغه تاسو هاري پنځپیر اجتماع کې چې کله شیخ ابو جبار صاحب تقریر کوي شیخ شیخ عبد الشکور صاحب تقریر کوي ایت نه کینه په د پوی ګونه دا غدا چللې پلان کې دا چللې او که چرتا تو تړو خو جذبات تقریر کو او دا ټول وته بیا راوړ شي فکر والا خلکو په دبم ضرورتي دا نه مطلب چې جذبات والا و ضرورت نه چې ابم ضرورتي خوشوازه بم ضرورتي خو لیکن فکر وچانه علي مشرانو نه غسل غواړي چل باغی نه اجازه کوي دیو جن دای حالات دای واقعات دای زندگی ګوره مطالعه کوي هله بچی اجازه کوي وقولو للناس حسنا او وای خلکو ته حسنا خ خبره خ خبره خلکو ته وای خ خبره سره اخلاق یو هغه نرم لهجه خلکو سره عام خبره کې یا دعوت ورکه نو هم دا بسی په نرم لهجه حسنا اخلاق مراد دي خلکو سره په اخلاق سره پیش راشي اخلاق بهترین شي او حسنا مدارک ابن کثیر وای الامر بالمعروف نهی عن المنکر مراد ده نو خلکو ته امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي دعوت کوي حسنا توحیدم ده خلکو ته توحید بیان کوي خو ګوره دا ټکه د حسنا راوړو مراد تیو دغه امر بالمعروف نهی المنکر دی او توحید دی خو حسنا ټکه ولې راوړو یعنی مطلب دا چې دا امر بالمعروف نهی المنکر او توحید مسله با حسنا په ښه انداز او طریقه باندې او بیا چلو خی رسو به صورته نحل کې راشي الته به چلو خی د دعوت چې دعوت طریقه سی اصول سی په کومه طریقه یا بالته وایو خو بهر حال حسنا هغه د سورې نحل غیری آیاتونه ادا د حسنه تشریح ده طریقه د دعوت ال تخولې ده او حسنه سورې طه 44 آیات کې چې راځي چې نرم لهجه ولی موسی علی السلام ته سویلو د فرعون قول له قولا لینا سن غټ کافر دی فرعون خو سوی وتا نرم خبر دا به وته کې ولی دا میدان دعوت جدا ده میدان مناظره جدا ده میدان جهاد جدا ده شیخ القران رحم الله یو ځای کې وای وی باز خلک میدان نه پیژني میدان دعوت نه میدان مناظره جوړ کی او د میدان جهاد نه میدان دعوت جوړ کی دار میدان خپل اصول او طریقې کار تالک دعوت کې نو دعوت د پاره حسن د اصول مناظره کې نو دغه انداز بیا چودا دی میدان جهاد کې نو دغه اوس میدان جهاد کې دی او کافر مخه ته دی او تور د سره د ته یې زما خو په ځل خپکی ګره کلمه وته خم کلمه مخه دا سره وا چې زی جهنم ته ولی حربی دی میدان ته راغلی دی دغل ته اوس کلمې او نرمیانی نه او چې کوم ځای کې دعوت ته درې دی ناس نه چې تور ځان سره راواله تور کې د کور کې دا په میدان جهاد ته وړي دلته وسی حسنا طریقې چلی نو قولا له قولا لینا غټ کافر ده خو قول قولا له لین هارون رشید واقع مې ویل یاد ده بیا ویل د ضرورت ني او زمون د شیخ غلامی په به یو خبره کوله تاسو به یاد مې یو سم بیانات وره او مساله ګرمه خو لهجه نرمه دا اصول دی ولی میدان دعوت بعضی په دین په مړه مداهنت مداهنت دیته نه وای میدان دعوت اصول دی چې میدان دعوت کې بس تا خبره سي نرمه په اصول وای دغه طریقه وای نو موږ د جمعې بیان کوو نو دا د جمعې بیان په خطبه په منبر دا میدان مناظره دا که جهاد ده که دعوت ده او درس چې کله کینو دا عوامي درسونه جهاد دی که میدان جهاد دی که میدان مناظره ده مونږ څه چل کو منبر باندې ناسینو بس مناظره شروعي نه نه طریقې زده کول غواړي ښا وقولوا للناس حسن واقیموا الصلاه پابندی کوي د مانځوا تو زکا ور کوي زکات دا حکمونو خودی سو کړه ثم تولیتم بیا وړه د تاسو وړه د تاسو تولی مراد د دینه اعراض بالقلب زړه سره ته وړه ثم تولیتم دا مړونه منل الا قليلا منکم مگر لک پتا سکی و نړیدل لګو هغه د دې تابعدار پدې چلیدل وانتم مورزون وانتم مورزون او تاسو همیشه مخ اړون کیه دلته وانتم دا جمله حالیه للاستمرار ده دیو جن روح المانی وی انتم قوم عادتکم الاعراض والتولی ستاسو داسې قومي ستاسو عادت دا دی چې همیشه اعراض او تولی کوي نو تولی په قلب او اعراض پس شو عمل شو وای دا خزنا کله چې هغه سه مونږه میثاق کوم وعده ساسو نه لا تسفکون دماکم چې نه بتوي وای خپل ویني خپل ویني باندې توي وای خپل څه مطلب د خپل مرګرو خپل هم جنسو خپل هم جنس او خپل مرګري اے لا تسفکون دماءکم دما نوعکم دما نوعکم تخپل نوع ویني بنتو یا دا مطلب خپل وینه مطلب د نوع یا دما ابناء جنسکم د خپل هم جنسو یا دا خپل پلار نیکه د اولاد ویني بنتو یا لا تسفکون دماءکم نه به تویوئ خپلې وینې د خپلو مرګرو په ناحقه ولا تخرجون انفسکم نه به وباسئ خپل هم جنس من دیارکم د خپلو کورونو نه ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکړو وانتم تشهدون حال دا چې تاسو په عالمان وای اصل کې يهودو ته وای وینه ته ویول یو بل کورون نه استل يهود دراصل د مدینه خپل خلک نه دي بار نه راغلي دا د هارون علی السلام دا اولاد خلق دی دا اولاد کی د دې مخ کې بزر چرتا مرګ په وخت کې دوی ته ویلو چې زه د دې ملک لاړ شې یا سرب ته لاړ شې کجور وطن ته التب اخیری پیغمبر راځي نو بس زکه تاسو وخت کې راغی ایمان به پیروړې او کنه ساس اولاد وخت را ایمان به پیروړي نو دی په خنیت راغلی دی مدینه پلار نیکه زمانہ تیرې ده تیرې ده دی خو بس خباستونو کاروبار شروع شو مزه چرچې شروع شوې نو بس هغه شعر شو چې کله نبی علی السلام راغې نو بس به اعتراض کوی نه من خو خپل منسکم مشتو گریوان شو درې ډلې وې د يهودو مدینه کې بنو قریظه بنو نذیر او بنو قینقاع قینقاع چې دا د سرمایدار خلک دا تجارتونه کاروبارونه د سرو زرو کاروبار سونه دا دوی کو مالدار سرمایدار او یو بنو قریظه او بل بنو نذیرو دی خپلو کې تربورانو روانو نو د بنو قریظه او بنو نذیر بار و خپل منځ کې جنگ و جګړې به تربوروالی و دی خو چون کې بار نه راغلي خلکو او د مدینه اصل خلک چې و مشرکان او سو خزرج چې به ورسته انصار جوړ شي د يهودو د مدینه د خلکو سره معاهده کړې ځان له معاهده کړې و چې زه تکلیف وخت کې جنگ جګړه کې و په کار راځي نو بنو قریظه او معاهده د اوس سره وا اوس اوس خلک د مسجد قباء سره چې پاتې کېدل او بنو نذیرو معاهده خزرج سره وا کم چې مدینه نبوي سره پاتې کیدونکې خلک انصار رست کله چې بد بنو قریظه بنو نذیر جنگ شو نو بنو قریظه او بد اوسنا او بنو نذیر بد خزرج نه تعاون غس افرادی تعاون یا دا سينور دا د جاهلیت وخت یادو اسلام نه مخ او بنو قینقاع چې و سرمایدارونو دی جنگ نه کاو دی بس برپا دغه به وطن است سرمایدار سړی جنگ نه کوي سیاست کوي او ویل ک جنگ وکمر سره نه خرابي نو دا دواړه به جنگول او خپل کاروبار به کو دي ته وی کله وی بنو الک اسلحه پکاري پیسې پکاري درکم دی بل ته وی درکم نو ور به کړي او چې جنگ منګ به ختم شو به راځي حساب کو نو به سودونه مرواړو او غټ سود خارمو لکه نن چې امریکا دا امریکا په آرام ناشته انور خلک جنگي اسلحه خپل چلی کاروبار دی نو دا لوبه امریکا نه يهود يهود اصل کې ناسله ډېرې باندې ور دنیا کې جنگ کی سنالي د دې زوړ عادت ته دا بنو قریظه وال انو د دنیا به ته اور لګولې اور اصل دنیا کې چا لګولې يهود لګولې خو دې شاته نه است عیسایت قمقل نه بے وقوف ده ارا مخ کې کړه د اسلام خلاف نو جنگ د يهودو نه سارو د مونږ سره يهود پارام ناسي امریکا به وقوفه برتانیې عیسایت را مخې کړي د مونږ نو میدان کې دوی اخته یو شاته خبرې دا غوي دي امریکا کې کانګرس ناشته کانګرس کې يهود ناشته دا فیصله ولاغوي کوي دوی په ورچي کمقل خلق دي حالانکه يهود د مسلمان چې څنګه دشمن ده د دینه زیات د عیسایت دشمن ټول بر جنگونه شوي تر دې پوري چې د يهودو خو د عیسایت دنیا دای د پیغمبر او دای د پیغمبر مور باره کې کم نظریه ده نوذ بالله عیسی علی السلام د ولد زنا وي ای خدا عقیده ده ادا بغیرت وسره شي یدی د پیغمبر دشمنان دي خو بهر حال دغه بنو قریظه با تعاون کوو دا د بنو قینقاع بنو نذیر او بنو قریظه به جنگیدل او اوس او خزرج نه به امداد غس مثلا بنو قریظه بنو نذیر به جنگ شو بنو قریظه په پوه شو چې الکه کمزوري کوګي نو اوس ته به راځي نو اوس به ځان سره کړل مکی والا مشرکان او خپل يهودي رونه بنو نذیر به پی اوال د بل پلاس به وال او کله به دغه سي بنو نذیر کمزوري شونو دیبا خزرج راواست او په هغه خزرج به خپل رونه يهود بنو قریظه وال نن مسلمان کوي نه کوي هم دغه لوبه ده د کافر په لاس خپل مسلمان وخی د هلی مشرب سوکړل د بوش په یو ټلیفون باندې امریکای ته وی راځه افغانستان ولا دغه لوبه ده دغه ټوله دنیا او ځا مسلمانان بېمانه داسې کوي بی غیرته بی ایمانه حکمرانان دا لوبه دی کی شروع وه په دې جنگونو کې بدا سه وشوا چې د یو بل نه قیدیان به ونیول بنو نذیر بدا بنو قریظه نه یا بنو قریظه او بنو زور نه کسان جیل کې را لل قید کې ابو سرو جنگ چې به ختم شو دې راځه لکه د قیدیانو تبادله کو قیدیان آزادو وګوره زمون رونه الته قید کړي بنو قریظه کسان بنو نذیر سره قید کړي یا د بنو نذیر کسان بنو قریظه سره دي نو ایله پاره مې سکاو چاندې وې شور وکړي الکه فدیه ورکو راځي رور خلاصو تورات کې دي چې خپل رور به د قید نه خلاصه نو اوس ته تورات را یاد شو او چې وختي جنگ کو وجه او تورات نو یاد چې لا تسفیکونه دماغ دا به کو ولا تخرجون انفسکم کورونه بهم چې یو زورور په بل ورغه کنه کله وطن به ول خالی کو به شړل کورونه سره ته قبضه کړ نو الله د دینه منی کړیو نو چې قیدیان به رال یو بل سره نو بیا وغیله چاندې شروع کړ چاندا چې به وکړه نیمه به جیب کې واچول او بنیمه به کسان کې دا فائدہ و دا سم کوي کنه نیوه راواز اکه فائدہ ونو بیا به چاندې کولې ابه را خلاصول نو دقه خبره الله پاک کوي تین وعده وا لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم اقرار ماغز خو ثم انتم دا ثم دا د استبعاد ده اے د دې اقرار وا دین لا بیا هم انتم هاولای تاسو آ کسانیه او دلته وګوره انتم هاولای دلته دا چې ده کنه حولا اسم اشاره دلته د تحقیر او تنفیر د پاره راوړی دا څه مطلب ثم لا بیا انتم تاسو هاولای اغه ناکارا د نفرت خلق وای چې تقتلون انفسکم بیکاره خلق دا غوی بل اسم الودوان په کولو د ګناو زیاتی دا یو ډله و د بل په خلاف اختاو دلته د زهر په سله کې چې کلا علا راشینو په معنا د خلافی خلاف بم کو علیهم د دې خپل بل ډلې مرګرو بل اسم الودوان په ګناو زیاتی سره یا تظاهرون علیهم امداد بم کو د یو بل مقابله کې تظاهرون علیهم امداد بم کو د یو بل په مقابله کې د یو بل مقابله کې بل اسم والعدوان په کولو د ګناو زیاتی سره په ظلم زیاتی سره بم د یو بل خلاف امداد کو د یو بل خلاف امداد څه مطلب ابداوا چې التبا د يهود او ځان سره کړل یا بن نذیر چې د خزرج ځان سره کړل او کله به داسې مشوا کله به داسې وش چې د اوس بچرتا بنو نذیر سره س لانجراله مشکین سره نو د بنو قریظه به اوس سره مرګرتیا وکړه او سره چې وخه شابه زمونږ دا تربوران بنو نذیر و نه الله یو ګوره خپل رورم په مشرک وخه دا کار به کو تزاهنون بالاسم والعدوان اسم ګناه او عدوان زیاته او یو فرق به کې دا ده اسم هغه ته وایي چې محرم الجنس یعنی جنس حرام ده د بنیاد نه حرام ده لکه شرک او عدوان چاته وي ما کان محرم الحد اصل نه دی حرام اصل جائز دی خدا دا حد شرعي نه تیر شوی دی ځان نه ولا کمیت او کیفیت جوړ کړی دی نو دته عدوان لکه بدعت د ابن قیم خپل تفسیر کې دا فرق کړی که چرته دقه کسان با قید کرالل بیا یعنی بنو قریظه و د بنو نذیرونه بنو نذیر و قریظه نه قیدیان قید کرا وصل دوران جنگ نو تفادوهم تاسو بخلاصول غدا وینا داینه بم بیا خلاصول او فدیه بم داغي ورکوله تفادوهم فدیه ورکوله د خلاصولو د پاره جرمانه ورکول چا به ته ولي کوي تورات حکم دی وای چې خپل يهودي قیدی رور بخلاصه نو چاندې به کولې او جرمانه پی دی به ور کولې الله وی او محرم علیکم اخراجهم حال دا ده چې حرام ده پتا سبحان ده حرام پتا سبحان اخراجهم د دی وستل څنګه چې دا د تورات حکم ده قیدی خلاصو فدیه را جمع کو نو دا سدام د تورات حکم وکړه چې دی وو باسه نه نو ال تعامل نه کوي دلته کوي ولې دلته کوي دلته چاندا کې فائدہ وا زکه ادا کاو دا تورات حکم من خپل مفاد و محرم علیکم اخراجهم دا محرم علیکم دا خبر مقدم د اخراجهم مبتدا مؤخر افتومنون ببعض الكتاب آیا تاسو ایمان لره په بعض احکامو د کتاب تکفرون ببعض او انکار کوي په بعض احکامو نو فما جزاو دا فما استفهامیه منافیه دواړه راځي فما جزاو پس صدا سزا من دا غچا یفعل ذالک چې کوي دا کار منکم تاسو نه دا سزا بسی زته راته وایا یا دا فما نافیک فما جزاء بس نه دا سزا من دا چا یفلو چې کوي زال کدا کار من کوم تاسو نه الا خزيون مگر ذلت رسوي د فل حیات دنیا په ژوند د دنیا کې ژوند د دنیا کې با هغه سړی ذلیلی چې دا الله احکام بازي منی بازي نه منی و یوم القیامت او پرز قیامت و یردون دی واپس کړي شي لا شد العذاب سخت عذاب وما الله نه دی الله بغافل نه خبر اما دا غسن تعملون چې تاسو یې کوي دا الله کتاب بازه منل بازه نه منل لکه دوی فدیه ورکول وي د کتاب حکم دی خو لیکن قتل او اخراج نه نه منې کېدل هغه کول سمنی سره منی ولې پای کې مفاد خپل نو داسې کار چې څوک الا خزم فی الحیات دنیا او سیندی سے بسوي ها اداوي مفت نیکی او انفرادي اعمال هغه انفرادي عمل انفرادي مذهب خو کوي خو کم چې اجتماعي ذمہ داری په دی باندې وا اجتماعیت قائمول هغه پرې خو نو دا ده تمینو بعض الكتاب تکورونه به بعض نو څوک چې داسې کوي چې اجتماعي زندګۍ نه مذهب وباسینو فما جزاء ما يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا دنیا کې به ذلیل نن مسلمان ذلیل دی اجتماعي زندگی د نه مذهب استله نو دنیا کې او يهودم دا حالو نو دنیا کې دغه شو خپل کې یو بلوال او بیا په نبی علی السلام راغې کنه نو دنیا کې ذلیل شو بنو نذیر او بنو قینقا دا جلاوطن کړی شو او بنو قریظه جهادو کو قتل کړ نو دنیا کې ذلیل شو و یوم القیامت او پرز قیامت به یردون دی واپس کړی شي لا شد العذاب سخت عذاب تا سخت عذاب نه مراد ابدی عذاب یعنی همیشه عذاب دیو جن روح المانی وی المراد به الخلود فی النار دین مراد سخت عذاب نه یعنی همیشه به جهنم کی خو اشد دی وته زکه وی چې خلاصې دینشتنه اشد العذاب وی سخت به یعنی همیشه سخت وما الله نه دی الله بغافلن بے خبر نه خبر ما دا سنت عملونه چې تاسو یې کوي اولائک الذین اشتروا الحیات الدنیا سبب د ما قبل قبایح قبایح دا ولی دغه دا قباحت راغی وجه دا وا اولائک الذین دا خلق د اشتروا الحیات الدنیا چې غوړې ک جن د دنیا بل اخرت په مقابله د اخرت کې اخرت کې اخرت پرې خو دنیا واغس د دنیا د لالچ د پاره اخرت پرې دنیا خو واغسته خو اخرت برباد نو فلا يخفف عنهم العذاب سپک بنکړی شي د دین عذاب ولا ينصرون نه بدوی سره امداد وکړي شي یعنی د بچ کېدونه دي نه به امداد کیږي نه به عذاب کې تخفیف راځي د دې خلکو د تتمه د خطاب شفه زجر و تخفیف زجر و تخفیف سره د تتمه د خطاب وګوره دلته الله وی بازی منی بازی نه منی نو خزن فی الحیات الدنیا دانن ما یې د امت حل له او دا حل د بدعتیم دی کن دنیا پرس خواهش پرس یا بدعتی دا کای چاغي کم کې فائدہ را منی او چې کم کې فائدہ ني انه منی هغه بیا نه قران نه سنت نو د حالت شي الله ذلیل او خوار کی خزیون الله ذلیل امتم اجتماعي زندگی پرېخوا د اسلام مذهب د اجتماعي زندګۍ نه لګه دا مغرب غونته اوس هغه د دیني سن غني نو خزيون فی الحیات دنیا ذلیل خوارش او دا ما یا اهل بدعت هم دا حل له دی وجنا دا حسن بصری قول حسن بصری وی وی زل البدعت علی اکتافهم وان حمل جد بهم البغلات او تقطعت بهم البرازین الاعتصام د شاطبی کې دا حسن بصری قول نقل کړي ویه د بدعت دا ذلت نه ده دا به د دې په دی وګو پروت دی بدعت وګوره ذلیل او خواري اوی اگر که خل باس او خ قیمتي اسونه پاره باندې سوار ناشتي خو د بدعتي هغه بدعت ذلت د مخ نخ کوي د بدعت هغه ذلت داسې او مولا علی قاری وای رحم الله مرقات کې او زیک او وای من خالف السنه من خالف السنه سنت خلاف یو بدعت یو من خالف السنه وان کان فی ظاهر مزینا متیبا مکرما عند الناس وی څوک چې خلاف د سنت اگر چې په ظاهر کې ډیر مزین دی خوشبوې لګولې دا او خلق وتا حضرت او سیب وی عزت منم دی عند الناس خو فهو انجس واخص من الكلب ده په حقیقت کې وای د سپینم ډیر لاندې او د سپینم ډیر بلیت اگر چې بظاهر کې ولی د الله دین د الله د پیغمبر سنت تبا کړه کنه نو سپین لاندې شو دا بدترین حالت دی خزیون په الحیات الدنیا ولقد اتینا موسی الكتاب دا سلورم خطاب د دې آیت نمبر 87 تر آیت نمبر 88 پورې چلی نه او ٹھیک شو دا دو آیاتونه 87 88 آیات دا سلورم خطاب دې کې بل قباحت بیانې انکارهم من الانبیاء السابقین د مخکینو انبیو نه انکار کړو او رستو شپږ پنځم کې براشي انکار من هاذ النبی نو مخکینی سابقین انبیو هم نه منل او چې د طبیعت خلاف خبره بوا ابه نه منل انکار وکړو نو دا یو خباست دلته وی یهودو ته بنی اسرائیل ته انبیا راغلیو یا خپل هم ندی منلی مخکینی ولقد یقینا اتینا ورکړو موسی موسی علی السلام د کتاب کتاب وقفینا من بعدی بالرسل اور علی گلی مونږ د دنه بعد پر لپسې پیغمبران قفینا دا تقفیه هغه سیستوي چې بل پسې روستو راځي دقه تویل کی یا قفا سټ ته وای کنه روستي کنه نو قفینا پر لپسې د یو بل نرستو مونږ را لېګلی من بعدی بر رسول د موسی علی السلام نه بعد غنم بیا غنم بیا راغلی او د دې انبیو سلسله روانه و روانه و تر دې بوره چې د بنی اسرائیل وغه اخیری پیغمبر امراغه واته نه عیسی ابن مریم د عیسی علی السلام د بنی اسرائیل اخیری پیغمبر دا خاتمو انبیاء انبیاء بنی اسرائیل بنی اسرائیل اخیری پیغمبر تر دې پورې راتلل به وی واتینا عیسی ابن مریم البینات تر دې چې موږ ورکو عیسی ابن مریم ته البینات واضح دلائل ښکار معجزات وایدنا هو مضبوط کړو موږ دې بروح القدس په روح پاک سره جبريل به سره ګرځیدو ځکه يهود وجه نو جبريل وسره ګرځید دلتا عیسی عیسی علی السلام داوی معرب ده د یسوع یا یشوعنا سوریانه جواب کې یسوع یا یشوع ده اوسم ده بایبل چې وګوره کنه نو یسوع یسوع پکې ده یسوع عیسی علی السلام یا نه نه عیسی جوړ شو چې عربه ته راوړی سوریانی کې وته یسوع ویل کېده په معنا د مخلص مخلص د الله مخلص بنده ابن مریم مریم معنا یاد خادمه د الله د دین یا عابده عبادت کوونکی خدلته عیسی علی السلام ته ابن مریم وې مور ته نسبت وک حالانکه شرعي او عرفي مسله دا ده چې نسبت چاته کیږي اب ته کیږي نه دا چې عمده عرفم دا ده او شرم دا ده قران نه وای ودوهم لآبائهم سوره احزاب لار نوم یادوي دلته د شرع اور نه خلاف ولی وجه دا ده چې د عیسی علی السلام پلار نو نو مور ته نسبت زکه کیږي او د راوړو ردن علی اليهود والنصارى پای باندې در مقصد ردو عیسی علی السلام بغیر پلار د خورا پاسې دل يهود ای ولد زنا ده نوذ بالله عیسایانو ابن الله او بل طرف ته پاسید قادیانه غلام احمد قادیانه او دارنګ منکرین حدیث او خدای الله قدرت نه مني نوې نه دا عقل نه مني بغیر پلار څنګه سړی پیدا کی موږ ولې آدم علی السلام بغیر پلار مور نه پیدا نه کس الله قدرت نه مني نو پلار ولا پیدا ک قادیانیم او دارنګ منکرین حدیث وی پلار او سو کالکا یوسف نجاری نوم دی او کشمیر کې دی پلار کشمیر کې کشمیر کې پلار کشمیر د ځان د پاره خبره نږدې کوي کنه قادیانه نه موږ قرآن زې په زې ابن مریم ابن مریم چې وی اشاره دې د پلاری نشته بغیر پلار او دا د الله قدرت باندې پیدا دی الله کمال او قدرت او نیلوی صاحب رحم الله په دې یو رساله لیکلې ده قدرت الرب قدرت الرب په نوم باندې دا څه وړه رساله ده بان عیسی بغیر الاب په نوم وړه رساله خط تحقیقی چې عیسی علی السلام څنګه ابن مریم بینات معجزات دي ګڼ معجزې الله ورکړې وې دا غي تذکرہ ال عمران کې برایي او 49 آیات کې وایدنا بروح القدس جبرئیل امین مراد دی به بطوره باډی ګارد او بطوره تایید کون کې او حفاظت کون کې ګرځیدا جبرئیل وجه سوا وجه دا و يهود د دشمنانو عيسى عليه السلام نه پرېو يهودو حالات دادي چې دا کرکوتونه مخ کې بیان شو جبر ظلمو دینی مذهبی تورم خراب حکمرانی هم بد نه بدتر و ظلم زیاته او حکمرانانی مذهب پاتې شوی و صرف ملوکیت او ظلم زیاتی و د يهودو حکمرانی عیسی علی السلام چراغه اوم د نظام خبره کوي اوم د عقیده د اصلاح خبره کوي نو عوام يهودم خلاف شو او حکمرانم خلاف شو ځکه چې اوس خو په پویګه کنه دا سیندی صاحب دا تحقیق مطابق هغه کارونه دا ملت حنیفیت يهودو نه پس چاته والو شي عیسی علی السلام عیسایان وتا نه پای کې د قومي سطح دعوت سره بین الاقوامی مو او رد شرف الالوهیت سره شرف الحکیمیت مو نو ځکه عوام او حکمران دواړه خلاف شو او دواړو ګډ جوړو مولیانو يهودو حکمران سره یو ځای شو د عیسی علی السلام خلاف چې دا زموږ د دین خلاف دی د تورات خلاف دی نو د د خلاف ورن جاری شو د گرفتار کی د عیسی علی السلام خپل کار کاو دعوت چلاو او حق پیغمبر او حق دین شریعت وروړو نو خلق متاثر کړي مان وروړل حوارین چې ورته وي نو د باندې پابندي ولګي حکومت ولګو دیونی سه گرفتار کی نو عیسی علی السلام خپل کار خفیه شروع کو حکومت نه پټ دغه حالات سخت نو عیسی علی السلام با د شپې کلی علاقې بدلول را بدلول لکه نن د مجاهدین سالو په افغانستان کې تیارو کې د شپې یو ځای ته وړه بل ځای ته وړه زینه بدلاوه د خپل دعوت جاری ساته خو خفیه طریقې سره یو ځای کې بیان تقریر کړي د شپې شپې ځای غزونو او زبل ځای ته تلې د طریقې سره بکارو حکومت سی آی ډی خور پسې وا د چې یو ځای ته تلې دی او التا د د دعوتی پروګرام دی د شپې چې پدې کې جاسوسو حکومت ته رپورټ ورسي عیسی علی السلام خو دلته دی یا راځي یا راغلی بس حکومت را ورسي ای سره خپل کارندگان او خپل څوک مشر ورسو افسر ورسچ حکومتي سړیو نو عیسی علی السلام هغه کم ځای کې کور کمره کې وګیرک نو الله رب العزت بیا هغه جبريل بزریا خو وسره بروخی جو او دی په خپل راکه خو چې صورت نساء کې برایشي ولیکن شبه لهم خبره اصل دا نو دا جبريل وسره دې د پاره ګرځیدل چې يهود هر وخت د قتل پسې شي دې نیو گرفتار کو نو ايدنا بروح القدس وجدا اف کلمہ جاءکم رسول دوس د انبیو نه د انکار طریقه انبیا راغلیو خود دوی نه منل اپا کلما آیا بس هر کلا جاکم چرابغه تاسو رسولون پیغمبر کم پیغمبر من هاذه رسول من بنی اسرائیل کنه د دې بنی اسرائیلو یو پیغمبر براغه بما په هغه مسله باندې لا تهوان پسکم چې نو بخو خو لستاسو زړونو توحید به بیان کو سنت حق به بیان کا حلال حرام به بیان کړ استکبرتم تاسو به ځان اوچتو غنه په فریقن کذبتم یو ډله پیغمبرانو تاسو وجل او فریق و فریق په فریقن کذبتم پس یو ډله پیغمبرانو تاسو دروغ جن کړه نه منو غلطه وای و فریقن یو ډله پیغمبرانو تقتلون تاسو وجل سوره مائده 70 کې دي تکذیب او قتل انبیاء وجلی یحیی علی السلام شهید زکریا علی السلام شهید عیسی علی السلام وجه الله بروخی جو نور ګڼ انبیاء علیهم السلام شهیدان کړي وقالو قلوبنا دا خو مخکې د دوی انکار د انبیو شو اوس طریقه د انکار او زجر انکار به کومه طریقه کاو وی انکار عجیب طریقه وا د تکذیب وقالو قلوبنا هغه وخت سره کو لګو هغه وخت انبیا براتل نو وقالو وی بدوی قلوبنا غلف زړه زمون ډک دي د علم نه تا ضرورت نشته پیغمبر مون خپوي کو پلار نکره مليانو کنه را روان مون تا نه خپوي اغلف په معنا باندې ده لونه زمون په پردو کې دي څه مطلب مون امیان خلک یو ستا په خبره باندې نه پوي یرستا ډیر ایزدی او ګرانې ګرانې مسلې راته کې مون ستا په خبره پوي ګونه دا د امیانو انداز امی بداوي مونږ په دې ګرانو خبرو نه قلوبنا ممتلئت علما زمون زړه د علم نډک دي لا نحتاج الی محمد ولا غیره مون محمد رسول الله صلی الله بل ته محتاج نه مو غټ مولیانیو دی یهود کعب بن اشرب مولی سیب او دی بوي مون محمد ته ضرورت نشته مون غټ پلار دین کنه مولیان را روان مون سره چې کمیل هم ده هغه د سره نشته مون سره او خپل دروغ رښتیا کیسه کہانی علم ته غټ علم وي دا اوسم بدعتي د بدعاتو علم یې زده وي موږ سره ډېر لوی علم دی غټ مولیانو قران باندې سکو او د دې په قران باندې وی سکو دا باغویم به قلوبنا ممتلئه علما لا نحتاج الى محمد ولا غیره نو غلف زړه زمون ډکتی د علم نه بل چاته ضرورت نشته بل الله وینا داسې نه دا چې ته غټ مولا دغه قران لا ناراضي نه نه بل بل لعنهم الله بلکې لعنت کړي دي په دی باندې الله به کفرهم په سبب د انکار د دوی دا نه چې ته غټ مولا اصل وجه دا دا تلانتی الله دې نږدې پریدي نه قران تر سره الله پریدي سره زیب گینیشته نو چرته بریدي دا خو د الله د لعنت وجه ده چې ته د الله کتاب د پیغمبر ته ناراضي اصل خبره ده بل لعنهم الله بکفرهم دا د الله قانون دی وګوره مکه کې دا قرانو پیغمبر بیانې نو بلال ول راضی صہیب رومی راضی خباب منی نه خلک منی عبد الله مسعود منی او غټ سردار ابو جهل او دبا شیبا ابو لهب ول نه راضی قران ارچا تل ځان نه ورګي او نار سوک ځان د بریدي د دې سي مثالی کنه چې د قران کې خپل اثر د مقناطیسیت ته او په دې خلکو کې څه صلاحیت پکار دی هغه صلاحیت د کې شتا نو ال قران درای صلاحیت ني قران درا پر هدل للمتقین یو معنا دا مې صلاحیت صلاحیت ولا پکاري هغه صلاحیت شته نو قران د برازي قران به ځان د پریدي هغه صلاحیت نه نه پریدي دا قران مقناطیسیت غونته کار کوي مقناطیسی اثر لري تاسو ګورئ مقناطیسی اثر دی قران ته ځکه الله خیر ویل دی او دا خیر بل ته منتقل کیږي خو شرطونه دی ورله شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن نو رمضان د خیر ليله القدر د خیر هغه امت د خیر چې کوم ته قران هغه پیغمبر د ټولو انبیو سردار چې قران په نازل شو هغه فرشته جبرئیل د ټولو ملائکو سردار چې قران ډیوټي ادا کړه نو قران کې مقناطیسیت ته خیریت ته بل ته منتقل کی دا د مقناطیس کې مکاری د پوسې چې کله داسې صلاح مخ راواله رګړاو کې کنه به مغناطیس کې دا چې بل مختنی سم ځان ترک دا مغناطیسیت دی بل مخ او صلاح ته منتقل شي خود دې کې او بل کارمی بل کار هم چرتا قتل دی ما شوموالي کې چرتا پرایمري کې پته نه هم ته خو دا سه به استاد با تجربه کوله ابتدایي ساينس خای کنه ابتدایي ساده ساينس الکه سباله به یو تجربه کو مقناطیس راوړی او ځان سره اوس پنیواله سی نپچون دا دغه نی بور عربان دی اوس پنه کټ کی کنه غبوري او دا رنگ دا لرګي بورم راوړی کنه نو دا اوس پنه بور دی دا د لرګي دی الکه دا غټ کې غټ کا شابه وزا جدا کې څوک به جدا کی جدا کولی شي ها نشي کنه خدای خبر سونه وخت به پیلې نری نری زری دي اوس پناو د لرګي بور جدا کول دا خو ماشومی نه پويږي دې سر به وسکو نو استاد او مقناطیس جیب نه وسو رضا تا چل خیم مقناطیس دا دا سی وو اوس منه تی اوچ تکړه لرګي بور بلاندې پاتش وګوره د مقناطیس اوس منه روچ تکړه لرګي روچ ته نک ولی دغه لرګي کې دا صلاحیت نشته چې دا دی اوس باندې بورې ولګي او دا اوس باندې ځان دراکای قران دقه سی کتابو مقناطیسیت پکېو خیریت او کله چې د قران مقناطیس مکه والا ته اونی ولې شو نو ابو هريره راخ کا دا بلال بلال راخ کا خباب راخ کا ابن مسعود راخ کا ابو بکر عثمان عمر دې راخ کل خو ابو جهل ودبه شیبه رانخ ای کی هغه زینو هغه قابلیت او لیاقت ورکینو دوی لږ وخت لپاره ایمان راوړي لږ وخت لپاره ایمان راوړي واپس يهودو په داسې کوله لږ وخت لبراله او یاد ده ایمان لګ ایمان وروړي لغونت دا د دې آیت نمبر 90 نه شوروش دا به تر 51 مې پورې چلی پدې کې بل خباست انکار من هاذا النبی د دې پیغمبر نام انکار اخیری پیغمبر راغی سره ده چې دوی داغه په انتظارو وی پیجن خود خپل ریاست حکومت مشرت د یره د وجنه په دې پیغمبر باندې ایمان راوړو نو انکار من هاذ النبی ولما جاء عمر کله چراغ دې ته کتابن کتاب من عند الله د الله دا طرفنا مصدق لما ما هم تصدیق کون کې دا کتابونو چې دوی سره وو د دې کتابونو تصدیق پکې یا مصدق لما ما هم ها مصداق، مصداق، مصدق په معنی د مصداق، مصداق د هغه کتابونو چې دوی سره وو، د دې کتابونو کې وخیری کتاب برازي نو هغه دا مصداق دی نو او بل وکانو حال دا دی چې دوی او من قبلو مخکې د پیغمبر کتاب راتلو نه یستفتحون علی الذین کفروا یستفتحون علی الذین کفروا دلتا فتحه په معنا د بیان او د مزید په معنا د مجرد کا مزید په معنا د مجرد نو یفتحون علی الذین کفروا ودوی مخکې د پیغمبر قران راتلونه یستفتحون یفتحون علی الذین کفروا بیان بیکاو کافر ہوتا د مجید د پیغمبر دی يهودو بوته وي اخیری پیغمبر تاسو کې را روان مکی والا ته به وګورم خبر به ورکاو اخیری پیغمبر در کې را روان دی خو فلما جاءهم معرفو کفرو به بیا چې کله دا غراغې نو به پیمان وروړ اران کې خبر دی ورکاو خلکو ته وي مکی والا لبرالل الکه تاسو کې پیغمبر غوري راځي اخیری پیغمبر زمون کتابونو کې لیکلي نو یستفتیون په معنا دا یفتیون او فتح په معنا دا بیان مخکې تیر شو الذین کفروا علی پخپل معنا او یا یستفتحون علی الذین علی په معنا د عن شو او یستفتیون طلب د بیان طلب د بیان طلب د بیان به کاو علی الذین کفروا ان ان الذین کفروا طلب د بیان به کو د کافرونه مکی ته بلاړل ایت الک تاسو کې خچر د پیغمبر نه راغلی غاخيري کراغلی چې ایمان پیرو نو طلب د بیان دی معلومات به کو اخیری پیغمبر خو بنی راغلی چې ایمان پیرو خو فلم ما جاءهم عرفوا كفروا به انکار وکړ او یا فتح هم په معنا د غلبه فتح په معنا د غلبه شي نو وکانو دی من قبلو د پیغمبر او کتاب راتلو نه مخکې استفتحون فتح به غوستا علی الذین کفروا په کافر باندې د الله نه په مجیت د پیغمبر څه مجیت چې الله هغه اخیری پیغمبر راولېږي چې موږ وسره مرګري شو جهاد وکړو په دې کافر باندې غلبه ومو دا سله کوم چې وایو چې اسیم مهدی او عیسی راضی الله غراولېږي چې کوم نه کوو فلسطینیان خې کوي نه کوي ایبانه حالات دا سره حالل چې الله مهدی پیدا کی عیسی پیدا کی چې مونږه وسرو شو د يهودو سره جهاد دقه سی بدوی وي ځکه دوی تنگ شو کنه د کافرو نه بد حلو نو کافر باندې به د غلبې دعا کوله خو پس سره مو وي بمجیته صلی الله علیه وسلم هغه اخیری پیغمبر راولېږي چې موږ سره مرګري شو او هغه سره جهادو دا معنی چې ما وکړه بمجیته دا سراج المنیر مدار مدارک خازن معلم التنزیل دای دعا را نقل کړي دا چې دا دعا به دوی کولو ګوره ای بوي اللهم باس هاذا النبی النبی الذی نجد مکتوبا عندنا ابن کثیر هم نقل کړي الله هغه پیغمبر راولېږي کم چې مونږ سره تورات کې لیکل شوی او دا به هم وي خازن وغیرہ دا غرا نقل کړي قد ازل زمانہ قد ازل زمان نبی یخرج بالتصدیق ما قلنا نو فنقتلکم ما هو قتل عاد و ارم دي ته وی مشرکان وتا دا اخیری پیغمبر زمانه نږدې ده دا دعا به کوله دا به وی ته ویم ابن کثیر دعا را نقل کړی دا او مدارک سراج المنیر دی د مشرکانو سره دا خبره نقل لا نو سبو یستفتیون علی الذین کفروا بمجیتی صلی الله علیه وسلم ابن کثیرم دلتا بمجیته نقل کړی دی دا ابن کثیر دا قید لګولې یستفتیون علی الذین کفروا بمجیته او ما په دغه دعا د ابن کثیر او ورزره د سراج المنیر دوی چې مشرکانو ته مکه خبره کوله چې موږ د توی آخري پیغمبر راځي داغه زمانہ راغله د نږدې دا موږ باغ سره کیږو تاسو به د عادیانو ارم غونتی وج دا مطلب نو دا دعا به وا چې غلبه به غوسته په کافر باندې په مجیت د نبی علی السلام یا بیزاوی او مدارک معنا کوي یستفتحون علی الذین کفروا به بعثت النبی صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام په بعثت سره به کافر باندې غلبه وست بعثت سره څه مطلب چې الله غرو لګي چې موږ سره مرګرتیا کې جهاد کو موږ د غلبه ملو شي نو دا درې معنی دی یا خو فتح په معنی د غلبه طلب د فتح علا په خپل معنی خو سره مجیت او باسط رو باس ابن کثیر او مدارک او یا دا د چې یستفتحون فتح په معنا د بیان ده نو طلب به کو خو علاوه په معنا د څه شي عنش روح المانی وي طلب د بیان به کو د کافرونه چې اخیری پیغمبر خو نه راغلی چې مونږ ایمان لرو او یا مزید په معنا د مجرد کا او علا په خپل معنا نو بیان به کو کافر وتا چې غره اخیری پیغمبر را روان تاسو کې او یا ما چې دینو عبارت ته د صفت نه صفت فلما جاءهم هر کله چې راغې دوی ته دا پیغمبر ما په هغه صفت په هغه صفت عرفو چې دوی پیجند په صفاتو پیجندنو کفرو به انکار زدنو کو پاتې شو دا خبره چې کما خلک وای چې من د ذویل قولو د پاره او ما د غیر ذویل قولو د پاره نه دا صحیح نه ده اصل قاعده بل ده هغه دا ده چې ما د صفت د پاره استعماليږي او من د ذات د پاره استعماليږي بس دا فرق شو من چاله راضي ذات او ما سره راضي صفت دا مطلب شو نو ما هغه صفت عرفو تاسو ګوره قران کې ما د صفت د بار استعمال شوی دی کنه فنکحو ما تاب لكم من النساء ما ما تاب لكم تو ګوره فنکحو نکاح کوي ما پاغه صفت تاب لكم من النساء کوم چې خوخی تاسو حسن جمال دینداری صفت شو کنه نو ما په معنا د صفت راځي دلته غ صفات چې دی پیجندل نو کفر وبي نو فلانت الله پس لعنت د الله دی علی الکافرین په کافرو چې پیجنی او بیا انکار کینو تتمه کې بیا زجرونه دي ان شاء الله بیا به سبا قولو قولی هذا